سره تلو نبی کریم راځي چې ورچو چې موږ ګورو زه بالا انا نبی کریم سره عمر سے بلان په یو جرګ دنه کې د ابن سیاد په طرف نو مې صاف مو د پلان نو مې سیاد ویلې د یلعب مع سبیان لو به کول د وړو سره عند اوتم بنی مغالا د کندراتو د بنی مغالا سره دای کورونو سره یهودو کې یو ډله چې هغه پیغمبر علیه السلام ته پیغمبر وایي خو د عربو وایي زه ګواهي کوم چې زه د عربو پیغمبر یم امیین عربو ته وایي انپړ قوم ګوره د عرب د اسلام راغی که ابن سیاد حضور ته وایي اتشهد انی رسول الله ته ګواهي کوې چې زه رسول الله یم فرفضه حضور خوشې کوي خوشه وقال آمنت بالله برسوله حضور وی زما په خدای پر رسولانو یقین دی د سره څه باس نه کیږي نو ابن سیاد ته وای ما دا ترا تسوی نه دا قدرتی کاهنو پیدایشی د غیب خبره به کوله بعد کهانت هغه فطری وی او ګډه وړه خبره کوي یو پکې رښتیا او یو کم تل پکې داو ابن سیاد و یاتین صادق و کاذب رښتیا خبر امراضی دروغ فقال نبی صلی الله علیه وسلم قل تعالی کمال معاملہ دې ګډه وړه بیا حضور مبارک د دوی انی قال خدمت لك حدیان ما ته چراتم یو پټ شی می ویلو ما څه ویلو يكن هو كذا دجال اکبری فلن تسلط عليه هغه ته نشي واله ځکه دا هغه د مرګ د پاره عیسی علیه السلام مقرر دی وإن لم يكن هو كاغا دجال اکبر نی فلا خیر لك في قتله د د په وجلو کې ستا خیر نشته ځکه اهل ذمه دی او نابالغه دی وقال سالم سمعت ابن عمر يقول ثم انطلق بعد ذلك رسول الله بي يوز الحضور تل ابي بن كعب الى النحل التي فيها ابن سيار هغه باغستان ته د خجرو چې کم کې ابن سیاد اوسېده چې دا دې سوې چې دا خبره وو وهو يختل ان يسمع من ابن سیاد شيئا د حضور غلي غلي کې د پټه یختلو دی ته چې داونه نه به ځان پناه کو غلې غلې ورته چې د څه خبرې ووري قبل ان يراه ابن سيار چې د لازمي لیدل چې دا دې سوې نو نبی کریم ولید وهو مستجن فی خطیفه له د املاس ته په یو صادر کې فيها رمرمه او زمره ګونګورا هر ته غوریدل غوریدل ځان سره نو الته د ابن سیاد مور ولاړه ولره فرات ام ابن سیاد رسول الله صلی الله علیه وسلم باغ کې لره د ابن سیاد مور ولاړه وهو يتقي بجذوع النخل اوس حضور ویني چې د خجرو کې غلې غلې ورځي ځان پناه کوي په تنو د خجرو نو ابن سیاد ته مور وایي یا صاحب یا بعد هم ګوله وهو اسم ابن سیار دا د ابن سیار نوم دی هذا محمد دا د محمد دراغه نو چې د مور आवाज وره دا غټوب کړي فصار ابن سیار د ابن سیار ټوب کړي سید الکائنات وای لو طاقت فبینا کپریخ وی نو خبره به ډیره واضحه شوی حضور پاکدار څه کول د خلکو د تسلی لپاره چې دوی سودا لاړ شي رمرمه ده که زمرمه ده څوک زمزمه وایي فرق ورته و څوک د رفه ده په ځای رفه ته وایي او څوک رمرمه وایي دا څه بلا دا خپل تمام یهودو کې یو هلک پیدا شو او دا ناشنا خبرې به یې کولې نو صحابو سره فکر شو چې دجال هغه جوړې دا سودا نه ده چې پیغمبر دی واسنه چې دا غد دجالی نو حضور دا غیر تسلی دا پارا چې درته وخه بعض شارحین لکی چې نبی کریم ته په خپل اشتباه ولا د په حق چې دا دجال اکبر دې کنه دې نو ذکر سیدا چې حضور ته اشتباه نه دجال دې خو دجال اکبرنو ځکه دا حدیث به کتاب الجهاد کې راشي څلور سوه نهه نهویشت کې او څلور سوه دېرش چې حضور د الله نه بیا خطبه ولوستله وی د زما په جون دجال نشي راتلی او که راغی نو زه به ورسره بحث او که په هېڅ نه پوهېږی نو د هغه دا علامه ده چې سترګه یې بوخه راوتې ده چې سړی ځان ټیک کولی نه شي نو هغه خدای کېدی شي داسې عیب پکې خدای پیدا کړی چې ډېر سخت عیب د سترګه د سړي ړنده یې وروتي بوخه خدای کېدی شي اوس یو سوال دی دا براشی لپا اخر جلد بخاری کی با من را ترک النکیر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجتا دون غیره دا حضور ترک انکار حجت تی دلیل لے وی جابر سے بقسم خوڑو چی دا دجال اکبر دے آغا تا چاری دا والے وی ما عمر سے ابلی دلی چی دا حضور مبارک مخیوی چی دجال اکبر دے او حضور و تسندی وی نزد ذکر نو علماء وی سید الکائنات دا په اول کې پوره وحی نه راغله چې به وحی رااله او علامې خودل شي عمر سے باندې ځکه چپ شو چې یو دجال خو د دجالانو نو دجالیت کې شک نو او دجال اکبر کې شک و چې دا دجال اکبر دی کنه نو بیا وحی قطعی را نبی کریم ته چې دا دجال اکبر نه دی او دلیل د مسلم روایت ته تمیم داری نقل کړي تمیم داری د شام نه راته په دریا بلار نو باسی زونه اوس پټي او کله نا کله سرګند شي ما په یو جزیره کې د دریا په میانس کې یو سړی ولید په زنجیرونو تړلې ما نه تاسو کو چې هغه رسته پیغمبر پیدا شوی دی ما ویاو فلان کې او بوزه کې او بشتا ما ویاو فلان کې بنشتا ما ویاو نو دې زنجیرونو کې ټوپونه شروع کړ ما دا تاسو په لای مې دا زد دغه فلان کې دجار نو بیا هغه حضور پاک ته وې نبی کریم راغی او د خطبه کې وې روایت د نبی کریم د تمیم داری نه چې دجال اکبر په یو جزیره کې بند خدای په د توفو دا يهوديو یا شیطان په شکل له انسان کې او سليمان عليه السلام تړل ما غد دجال چې دی په جزیره کې بند دی او شیطان دې په صورت د انسان کې خو عام خلقو نه خدای پټ کړی دی تمیمي داري ته وخو او ابن سیاد تیو دجال و خود دجال اکبر نو دا فل نراشی او دل یو صحابی ور سروان و حجله ناغبت یریده کرکه بیکوله دی پی پیش وی دا ګوره ما ته خلک دجال وی زه دجال یم دجال خو به کافر وي زه خو مسلمان یم او دجال حرم ته تللی شي مکې ته دا زه حج ته روان وی داسې خبرې راته وکړې چې زما هغه شک ختم شو خو آخر کې راته وایي ما ته معلوم دی چې دجال څوک دی او کم ځای دی ما زه هغه شک دی راله بیا مضبوط نو څوک وایي مړ شوی دی خخ شوی او څوک وي غائب شوی دی روک شوی دی خو دجال اکبر نه دی یو دجال ځکه حضور وای زمانه پس به تر قیامت پورې دیرش دجالان نازي هر یو به دعوه د نبوت کوي چې زه پیغمبر نو دجال دی خو دجال اکبر نه دی او په ابتدا کې لا وحی نه ورغلی لکه د هجرت په موقع کې چې نبی کریم وي ما ته دار الهجات او خودل شو چې دو کانې زو قسمه کم منځ کې دی او د خجرونه دی ما وی جوړې یا معامله خو به رسو وحرانه چې هغه مدینه منوره ځکه د یمامې وزم دا سره چې دو طرفو ته کانې ځکه زمکې دی امنځ کې د خجرو باغونه دی نو کله وحی بالوصف راغلی نو وصف په امر کلی دی په ډیر باندې حملې دي او کله به وصف به وحی به تعین ناشي چې دا داسې ده په ابتدا کې د دجالیت اکبر په باره کې اتی وحی نه وراغله نو صحابم په اشتباه کې نو نبی کریم دا غي د اشتباه د تفکر د پاره ته به رستو قتی وحیران دا تذکر خدا سے میں تیوری دل ہے چی عیسیٰ علیہ السلام پیدا شنو یہودیان و آغتا دجال ہوئے ندا دجال اکبر ذکر ہر پیغمبر قوم دا دجال نیا رولے دے چی دجال برازی د نوح علیہ السلام نه تر زموږ خپل پیغمبر پورې هر پیغمبر قوم ته ویلي چې دجال به راځي خو حضور وایي هغه زما په امت کې راځي په اخر کې نو چې يهوديانو عيسى عليه السلام ولید او دا غنا آشنا معجزې ولید نو حکم یې پر دجالیت او چې دجال لا شي نه هغه پسې روان شي انت بخدای وای نو خدای ورته خی چې کم ذات ته تاسو دجال وای هغه د خدای نیازبین پیغمبر دی هغه به راځي هغه سړی به وجني نو جبريل عليه السلام په منځله د پلار د پلار نه مارته وي په منځله د پلار او مریم مور ده نو د کې ملکیت د دې وجه نه د عیسی علی السلام شکل به بدلیده لکه ملائکه چې په مختلفو سیرو کې ښکاري کړه د يهوديانو باندې ځکه اشتباه رااله چې شکل یې بدل شو نه پیژن نو د عیسی علی السلام نو عیسی علی السلام ملک ته په اعتبار د یو جهاد او بشر د په اعتبار د بل جهاد او دجال چې دی د شیطان د په اعتبار د یو جهاد او انسان د په اعتبار د بل جهاد نو خدای پاک هغه شخص چې هغه شیطان او انسان دی د هغه کس په لاس یې وژل غواړي چې هغه ملایکه ده او انسان د دې وجه نه دجال چې واوري چې عیسی علیه السلام را کوش ځکه دجال به اسرائیل کې او د اسرائیل حکومت په د یهودیانو لوب دار اوس دغه دی ایرپورټ دی نو عیسی علیه السلام به په دمشق کې په جامع مسجد راکوش نو چې هغه خبر شي نو هغه به ورو ورو تښتېدو کوشش کوي او دې خوا به د جنګ تیاري کېږي مهدي صاحب ورته وایي ته قیادت کوې نه زه د یو کس قتل دپاره راغلم ته جهاد کوه نو تا سره چې په باس شروع کی ضرب د عیسی علی السلام خبرو کی چې مړ دې کې جام دې دې تب ورته دا هغه د مرګ او جون سره ستاسو تعلق ته ته د خپل د غلام احمد قادیانی پیغمبري ثابت کا ضرب بل موضوع شروع او دا غي مقصد دا دی چې مرګ یې درته ثابت کی کنه او په حادثو کې خدا راغلی چې هغه بیا راځي ناغوي ویزه د هغه په شان ته نو ځان ته مسیح موعود نا مسلمان ورته وای ویزه ورته د کافی نه ثابت کوم چې عیسی علی السلام براتل وی څنګه وګوره د کافی سر کې د الکلمت لفظ عیسی علی السلام یو کلمه ده کلمت الله القاها الى مریم وروح منه ګوره کلمه ده کنه او لفظا ملفوظا د د پوک د ابراهیم د جبريل نه پیدا دی او وزعل معنا مفرد د نوم د یو حقیقت د یو ذات وهي اسم اسم د سم نه مشتق ته سم بلنده ته وي دا کلمه په اخر کې برخې دي نو غلام احمد قادیانی هغه مرګره جار کا پړش نو اشتباه نه و اول کې لا وحی قطعی نه وراغله چې وحی قطعی رانه به امت ته وې چې زما په جون دجال نشراتې کراغه زبه حجیز يم زبه ورته تاسو طرف باس کوم او حضور مبارک چې عمر صاحب ته وایي شاه ماشاه صاحب دا راغله چې د اول نه اشتباه نه وه خو د پیغمبر دا کار چې بعض خبره یقیني وي هغه په صورت د شک کې پیش کوي هغې کې رازونه لکه ان یکن هو فلن تسلط علیه وان لم یکن لکه نبی کریم ان یکن فی امتی محدث من الله فهو عمر عمر خو دی هوا یو کس دا اوس دا بل لک چې ما ته وې یو لکو د حضور خدمت ته کو نو نا جوړ شو نبی کریم ته پوسل ورغی ورته بچی اسلام راوړه هغه پلان تو کته پلان ورته دا خر ګوره چې خدای پاک د خلې د پلان نه دا لفظ وکړه اته ابل قاسم ایمان ورو حضور خوشاله شو الحمد لله الذي انقذه من النار نور نقد اخلاص نو عرض د اسلام ماشوم تکي دي شي او دینه معلومي چې اسلام د ماشوم قبول دي چې ممیز دي کنه وی قبول نو عرض ورته ولې کې دا به خو به فائدې خبره شو ولا لك چې پار ماشوم چې مرشي اگر چې د زنا نه پیدا وي ځکه چې دی پیدا دی په فطرت اسلام خو چې د مسلمانانو په ملک ځکه په پلا به یا د اسلام دعوه کوي یا پلا ځکه اصلو به زنا نه کوله مینځو به کوله نو کم از کم د اسلام په وطن کې مسلمانان اگر چې مور غیر اسلام چې اوازو کې جمدې پیدا شي او او جنازه نه کیږي په هغه چا چې جمدی نه پیدا اواز کنایه د جون نه ده لاس او خدای سترګې او خدای اوازو کې او جړې چې علامه د حیات پکې موجوده شي کنه او به مرش نو جنازه به کیږي او که اس قسم علامه د جون پکې نو موجوده شوی نو هغه جنازه نه ځکه هغه تصدیقت وای غورځېدلې بچي دا غوګونه چې پرې کوي دا ارستو مالکان پرې کوي ابو هريره بووي وی فطرت الله التي دا یوشتم پاره یا په تابع اوسېږي دا فطرت چې خدای پاک په مخلوق پیدا کړی لا تبديل لخلق الله دا خدای د خلق تبديل نشته ذالک الدين القيم دا غنیغ دین دی دا حدیث مخکې تیر شو په دا کې مغازیو کې ماته دا بدل راشي جنایزو کې به په باس کو نو دا ګران حدیث دی ها دې ته حدیث د فطرت وای او کله په پرچا کې مرادي مولا بادرا نو چې خیال می خیال کړو حدیث کې راغلل چې هر ماشوم په فطرت پیدا کیږي نو فطرت وایي څه ته فطرت لغوي معنا د خلقت پیدائش خو دلته د فطرت څه معنا ده هر ماشوم په فطرت پیدا کی سمانا که لغوی معنا له هر ماشوم په پیدایش پیدا کیږي نو د دې خو سمانا نشته نو د دې فطرت د معنو په بیرا کې درې شرح دي اوله دا چې د مراد د فطرت نه اسلام دی نو هر ماشوم په اسلام باندې پیدا کیږي فطرتا تکوینا خلقا یعنی هر ماشوم مسلمان پیدا کیږي نو دلته معنا د فطرت اسلام دا او دو قرینی دی پر حدیث شریف کی اول دعوی چې ورپسې نبی کریم وای مور پلار يهودي کوي نصراني کوي مجوسي کوي دا څنګه وای چې مور پلار مسلمانای ځکه مخکې نه په اسلام پیدا نه ناغه کې جهل د جاهل تاجت نشته او يهودي کوي او نصراني کوي او مجوسي کوي مور پلا نو یو سلمانی هی نه وای چې مور پلارې مسلمانای دغه پیدا په اسلام نه نو مسلمانانو له تهجد پاتې نشو که يهودي کیږي نصراني کیږي مجوسي کیږي نو مور پلا مور پلارې کې دا ولا قرینه ده نو ذکر د نور دینونو شته او د اسلام نشته ځکه د اسلام ګرځولو ته اجت نشته پیدا په اسلام دا یو قرینه به مدا چې په آخر کې ابي هريره وای فطرت الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم خو په دې یو مسله بنا کېږي بیا او هغه وروسته اختلافي ده ادا چې ماشومان د کافرانو واړه دې باره کې خلاف دی شوافي وي دوی به جنت ته ځي او موږ توقف کوو دا به وروسته راشي نو که د فطرت نه مراد دین اسلام دی نو بیا خو توقف ته حاجت نه ځکه ماشوم مسلمان دی خو نیغ به ځي جنت له د شوافیو مسلک صحیح دی بیا هلکه دا یو نفر به اوده دی زه وینم پکې اوده سړی نو به اختلاف ولې کوي احناف شیخانو او ماشومان بزی جنت ته ځکه په اسلام پیدا دی اگر چې مور پلار یې کافر به مدا چې به خضر علیه السلام هغه ماشوم څنګه وجه هغه په فطرت اسلام دی زمانه د ګنا ته او تعامل کړ نو د خضر علیه السلام ماشومې څنګه وجه نو دا اول معنا د فطرت اسلام د په دغه دوه قرینه دوه حدیث راغله خو دغه دوه اعتراض پې واردېږي اول خدا چې ماشومان به بېځي جنت لا به توقف پکې څنګه کې امام ابو حنیفه څلورو مسلو کې توقف کړی دی د څلوېښتو ته تپوس شوی نو څلورو کې جواب نه دی کړی خدای پاک خفې د خونسا مشکل د بعضو مسائلو د تپوس شو ویلا درې د ماشومانو جنت ته داخلي دو تپوس شو ویلا درې د ماشوم د سنتي تپوس چې کوم وخت سنت پکار دی ویلا درې د هرې مسلې به جواب نه کوي بقرینی خوشته په دې حدیث کې خود به اشکال دی پکې دیمه معنا د فطرت هغه استعداد قریبه د اسلام دی اسلام بالفعل نه دی استعداد یعنی په داسې صلاحیت خدای پیدا کړی دی لو قلی و تبهو که دی خپل اختیار ته پرېښودی شي دی به اسلام قبول کړي لکه یو ماشوم داسې د نه غدرو مخامخ لار ده نو که دې چا وانړو دې خوا دې خوا او روان شو نو دې به نیخ په دې لار روانې نو مراد د فطرت نه استعداد قریبه د اسلام ده متحیه لقبول الاسلام نو هغه ځکه نه د ذکر شوي سلیمانه چې د هغې جعل تاجت نشته په داسې فطرت خدای پیدا کړی دی چې دی به په خپله اسلام قبلی خو مسلمان بالفعل نه دی په استعداد د اسلام پیدا دی ختم شو اما شمانو ځکه توقع کو چې دخول د جنت په اسلام بل فعل بنا دی نه په استعداد او خضر علیہ السلام چې معشوم وجلی دی مسلمان بل فعل نه دی اوس د ازبق قرینې چې دلته دی نو موږ د ړومبې قرینې مطلب دا چې د جعل د اسلام تاجت نشته يهوديت او نصرانيت خو په جعل راځي ځکه هغه خلاف فطرت امور دی او اسلام کې جعل ته محتاج نه دی په خپل رواني خو که چا وانه لکه اور چې تقاضا د حیز فوقانی کوي نو اور چې خپل طبیعت تفرید یا بزی یو به تقاضا د برودت کوي او بچ پرې د خپل طبیعت ته یخیږي ګرميږي به په اور او اور به اړېږي د بل چا په لاره اور ته که غږ نه کوې به راځي او اوبو ته که غږ نه کوې هم یخې به اوس دا سوال دی چې آخر کې ورته ذلک دین القیم میلې شوی دی نو وایي دا د نهایت قرب د وجه نه په اطلاق مبالغه تم راغلی دی د استعداد مهیئه د اسلام دومره قریب د اسلام ته چې اطلاق په د اسلام کیږي دا د شان و شاه صاحب رایره او هغه دا تعبیر په شعرونو کې کړی دی اوی ولاد الولید علی فطرتن کتکریر لفظ بلا فائده د اسلام ته مراد ده نه اسلام درېمه معنا ادا چې مراد د فطرت معاهده ازلی ده چې ارواح د خدای سره کړې ده اخرجهم من ظهورهم قال اشهد څنګه الست بربکم قالوا بلا شئنا ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين خدای دا ارواح د ملا د آدم علی السلام نه روح کړ او ټول ته وي دستا سو خدای ما کنیم وی الکه دا سړی خو دره اس پینه ټوپه ولا ستاش لکه مو دکې نو درېما معنا هغه معاهده ازلی ده چې په په دغه کې شوې ده عالم ارواح کې نو کل مولود یولد علی الفطره هر ماشوم په هغه معاهده ازلی پیدا ده ور ډیر اولیاء د خدای دی چې هغه ویلي ما ته معاهده یاد ده که تاسو یې مونږ ته یاد نه نو د یو خبر اقرار د پاره یاد ضروري نه دی تا په یو کاغذ دستخط کړي یو ځل او ګوانم وي نو ټول عدالتونه ته وي تا په ما نیوي نسی تا دستخط کړی دی ګوان شته که ته وایې ما ته یاده نه ده نه دي یاده خدای معاهده لیکلې ده او ملایکې پې ګوانې کړي دي او پیغمبرانو پې ګوان دي نو که تا ته یادې که یاده نه ته پکې نیولې چې پام کوي چې مې پښ په خیرات مکوي چې دا ځان تلوي موحد وي الکه دا توحید په خیرات کې نه دی وکاوه ته مونږ کوي ورته په بل شپم کوي استاد مطلب مون پر کیږي او خیراتونه مون خلق نه منه چې تاسو ورته خیرات کو پر کینو اړي بسو کیا څه نه کوي ویسقاتونه کوي خو په طریقه کوي رستو راغون شي مشوره وکړي چې څه چل ور سره وکړو نو ثواب به مو شي او په ښه طریقه به ورسي داسې مه وایه چې اسقات داسې ده نه دی داسې وکړي ښکلې طریقه وکړي په خوږه په نصیحت نو مقصد به مه دا شي او خیرات نه به یې منع نه کړي تاسو ورپسې لرګي راوړئ نو مراد د فطرت نه هغه معاهده ازلی ده خو په هغې احکام د اسلام نه دي بنا د دخول د جنت ځکه په هغه اسلام بنا دي چې هغه اسلام اختیاري وي او هغه غیر اختیاري خبره وي په دنیا کې چې اسلام راوړي د عقل او د شعور نه پس نو د اسلام قبول له او هغه اسلام تکوینی باندې احکام نه دی بنا په تکوینی امور باندې خدای څه حکم نه بنا کوي یو سړی مخ سپین دی یا تور دی دی باندې جنت او دوزخ نه دی بنا سړی قامت وګد دی یا لور دی ځکه دا د اختیار نه بار دی په لاس باندې جنت نه دی بنا دا لاس په حرکت بنا دی حرکت استا اختیاري دی چې ته په سړی به او که قرآن شریف پینې سي او په لاس په پنځو ګوتو باندې خدای عذاب نه درکوي دا امانت بار د عبادت اختیاریه او ته وای چې د شعور او د عقل په رڼا کې نو دا غرونو د دې برداشت نشو کولای ځکه غرونو کې عقل نشته اختیار نشته او اسمان خدای انسان کې عقل او اختیار پیدا کړی نه حضرت انسان مې زبې کوم انه کان ظلوما جهولا ظلم او جهالت ماده ده پکې انه کان ظلوما جهولا اسمانونو از مکو یو بار نشو چتول او ما اوچت کړ هم به ما ته ظلوما جهولا وی بدم گفتی و خرسندم عفا کلا نکو گفتی جواب تلخ میزه بات لبه لاله شک به پکې رست فکر وخه ورې دلته په پرچا کې یو سوال لازم چې اوس نم په کوم وفاق په پرچو کې هغه دا چې دا اول د حدیث معارض دی د اخر د حدیث سره وګوره ورته لګ په باندې سترګو اول کې وای فابواه يحودانه او دی په فطرت پیدا دی مور پلار يهودي کی یا نصراني کی یا مجوسي کی سوال باندې پېښ دا په وفاق کې چې راځي د قرار شي شرط معلومه به نه وایي چې موږ ته نو ما نو د دې جواب دا دی چې دا لا تبديل نفي ده معنی ده نه ده لا تبديل لخلق الله معنا دا نه ده چې د خدای خلق ته تبديل نشي بلکې دا تا ته لا تبدلوا خلق الله د خدای خلق او فطرت مبدله او دا خو تایید دی دا ړومبی جمله هغوی هغه فطرت بدل کړي په یهودیت نصرانیت په مجوسیت تا ته خدای وایي لا تبدیر لخلق الله یعنې لا تبدلو خلق الله د خدای فطرت مه بدلوئ نو دلته نفې په معنا د نفې نه ده دلته نفې په معنا د نهې ده مه کوئ وخت هم راغله شکر عثمان او باب نه دا قرار مشرک عند الموت لا اله الا الله که مشرک د مرګ وخت لا اله الا الله وي په چې حالت د نزه تنی رسیدل ښه چې مشاهده د عذاب کې او غری ته ورسی به ایمان نه قبلي او چې سختی پی فلا مشاهده د عذاب نه کړي ایمان قبليږي لکه ابو طالب په حالت د کفر کې او سختو او نبی کریم ورته عرض د کلمې وکړه هغه وې زه د پلان لیکه په طریقه او کلمې ونه وې دا تیر شوی دی نو معلومه دا شه چې دا نه اوس فرعون چې دی اخر کې کلمه د ایمان ویلې حتی اذا درکه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وانا من المسلمین علماء دې دغه وخت حالت د غرغره ته رسیدل او ظهور د عذاب ولید نه هغه وخت نه قبلې خو به سوال دا چې جبرئیل علیہ السلام ولا خټه خلې کې ولې منډلې دې نور څه نه وای جبرئیل علیہ السلام خټه راواش ته خلې کې ولا واچو وی جبرئیل علیہ السلام د دینه یریده چې د خدای رحمت ډیر لوی دی اسنه چې دی وخت کې ایمان قبول نو د غضب په الله را وجنا او د بغض په الله را وجنا خپل کې ولا خټه ومنډل اوس یو سوال دی چې قوم یونس ولې او فرعون علا علا عذاب پر راغی د بچ کېدو صورت یې نو نو د کلمه ویله جبرئیل علیه السلام ولا خپل کې خټه ومنډلې چې بغض په الله راشي ته د یو کافر په کفر مړ کېدو باندې که خوشحالي وکړې نو خیر دی خو په دې وجه پېو کې چې دی ظالم ډېر ظلم کړو پرېږده چې کافر مړ شي چې د خدای عذاب وویني دا باندې چې امریکای ته خدای هدایت کوي زه هم د امریکای صدر دې خدای په دوزخ کې مردار کی سره د يهوديانو نو کافر سره چې ظلم زیاتی نو خیره ورته کول شي خدای په کفر یې مړ کې چې ستا عذاب ویني دلیل یې سره دلیل د موسی علی السلام خیری دی چې فرعون تکه موسی علی السلام یو لسمه پاره کې ذکر دی وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليدلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم زړونه ولا سخت کې چې ایمان دا ونړي نو خدای وایي قال قد اجيبت دعوتكما تاسو دواړو دعا ما قبول کړه فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذين لا يعلمون نو جبريل عليه السلام هم دا کار وکړ چې خپل کې ولا خټه ومنډله چې زیات سونه وای ځکه د خدای رحمت خو عجیبه دی خدای خدا چا د قواعد تابع نه دی یاد لري موسی علیه چې کافر خیره ورته کاوه چې خدای ته ویسو ده چې مسلمانان د دې تکلیف مخلاص بعض تبلیغیان وایي چې امریکا کې کافر مړ شي خدای به زمونږ نه تپوس کوي دا درته چا وي خدای ویلي رسول ویلي علماء د دین ویلي دي که د ځان نه خبرې کوې خدای دې مردار کړي دعوت رسېدلې دی اوس خدای دې مردار کړي چې مونږ ته خلاص شو موسی علیہ السلام وی خدای زمونه سخت کی چی ایمان دونه چی ستا عذاب وی نه سرمن ته وباسه په یا الله بعض صوفیانو د فرعون د قصې نه دا ویلي ده چې فرعون ایمان نه وړي ابن عربي دا ویلي ها باب الجريد على القبر په خبر لخته کې خودل څنګه دي حضور مبارک خو په دو خبرینو باندې چې من کتاب طهارت کې سوز لوي دو لخت یې خې دي کنه او د وی شی چې د دوی نه تخفیف د عذاب راشي عام علماء دا خاص په نبی کریم پورې او دا هغه د شفاعت اثر دی دې د عموم قائل ده نو دې خبر باندې شنه لخته کې خودل روا دي ځکه واوسع بريرة الاسلامية يجل في قبره جريدا بريدة ابن حسيب اسلامي صحابي دي مبارك د وصیت کړو زما په خبر کې دوه لخت کې ده خصوصیت ختم شو کنه چې او صحابي رست عمل کوي امام بخاری ذکر ورته ځم چې عام عمل د صحابه په دې نه راغلی یو صحابي مبارک کړي نو بدعت ورته نشو ویلې ځکه یو صحابي او عملو کې نه بدعت نه او عمل متوارث د امت دانه ده صحابه او عامونه دي کړي نو که چا یو عالم وکړو چې په حدیث پیدا نو خیر ده زما د استاد استاد او فاتکې دوی ما سره په خبر کې دوه د قجور لخت کې په امام بخاری د دې قائل دی ور ابن عمر دا نور احکام بیانې ده ابن عمر ولید فستات انا قبر عبد الرحمن یو خیمه شاله ګولې و په قبر د عبد الرحمن نو غلام ته وی ان دی هو یا غلام لار شرا خیمه لرکا فنما یذله عمله عمل به په سورې کې د خیمو سورې ته ساجت دا یاد لره که خیمه چا په خبر جوړه کړې وه یا شډ یا ګمبت که دا خبر د پاره جوړه کړې وه نو دا بدعت ځکه خبر سوري ته ساجت او که د زائرینو په نیت یې جوړه کړې وه چې خلک زیارت له راځي چې دعا کوي مثلا یا زیارت کوي د هغې د سوري دپاره نو بیا جایز دی نو دا خیم ځکه هغه یو مقصد شو لکه دیوی سړی بلې یو خبر لروانی په لار دیوی بلې کړی چې زائرین کده شپې راځي چې هغه ته تکلیف ني نو خیر دی او کده خبر د تعظیم نه پرې کړی چې خبر ته څه پیدا ده یا په خبرې لګین دا بدعت ته دا مې تاسو ته وې ځکه دا چې پوهه عوام ته دغه اجازه مکه ځکه هغوی په دې نه پوهېږي په خبر څه نه جوړی ګمبت په خبر شیټ څه نه جوړی دا خانان چې جوړ کړي هلکه د هغه خبر له څوک نه دی بال بچ ولا نه دي نو پردي ته دي ذکر دي د بولا باد ما خدای ته پرې نو خیمه په عبدالرحمن ابن ابي بکر په خبر چا جوړ کړو خیمه نو عبد الله ابن عمر غلام ته دولر کته ځکه هغه جوړه کړې و د قبر د پاره ورته انما یذله عمله او با په خپل عمل سورې کوي د خیمو سورې هغه ته فایده نه کوي وخار خارجه ابن زید اوس د خبر نه ټوپ فال څنګه دی دا متعلقات وي خارجه ابن زید یو تابعی دی او فقیر دی وي ما ته یاد دي زون زلمی الکانو په زمانه عثمان صاحب کې وینا شدنا وسقط الذي يسب قبر عثمان المزو ټوپونه وای کنه د جهاد یو مشق نو مونږ کې به مضبوطه غسلو چې د حضرت عثمان ابن مزعون د خبر نه به ټوپ والش پتلزو ټول ټوپ خاصانه خو په وګدو ګران نو شې چې د وګدو هغه یاد نو دینه معلومی که سړی د خبر نه ټوپ کې نه دا جایز ده حتى وقال عثمان بن حكيم ان اخذ بيدي خارجته عثمان بن حكيم وی خارجه فقيه زما لا سنو نو په خبر کې ناستو عام فقها خبر باندې ناسته غوړه نه غني احترام د مړي نه خلاف او من امر ده خو علماء وی من د بول او براز د پاره ده او خبر باندې کې سړی کینی یا پیډه ډول لګین دا روان ورډه روانه کې ناسته نه دی پکا واخبرني ما ته د ترنه بیانو کې انما کوله ذلک لمن احدث عليه بار تناس ته د پار بند را الته قبرونه واري کنه دا سدون کاچه په شکلې نو پای کې مثلا کې کینې نو روانه هغه ناس ته چې منه ده او د سماعتي بغیر وقال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور نافع ابن عمر په قبر کې ناسته که یو عالم محدث ته قبر خوا ته وعظ وکړي نو دا ثابته ده خو د ټول عمر کې د حضور مبارک نه په یو جنازه کې وعظ راغلی دی هغه هم صورت حال دا چې قبر کې لا وخت او قبر تیارې ده نو صحابه کرام ناستو نو حضور مبارک د وخت نه فایده واغشت نور وعظ کول د آداب د جنازې نه نه دي لکه دا پښتانه چې کوي ودرېږلی مسله پاتې ده مسله د جنازې څه نه ده او ته خله په محدث سره تعبیر وکړو او دا دې ته اشاره کوي چې چا ته حدیث دی معلوم صحیح او ضعیف نو دې دې وعظ نه کړي وعظ د محدث کار دی چې په صحیح او په ضعیف خو پی کنه درو قصې بیان کړي ولا لا اوس امام بخاری خو د حل د لغات او عاشق ته کله د مفردات بیان کړي لکه کتاب تفسیر کنو دلته بعد تراجم وکړي او بل د یو لفظ د مناسبت د وجه نه بلم بیانای دا چې څومره بیان کړي دا تفسیر په شان ته دی یخرجون من الاجداث او کانهم ينسلون ينسلون معنی يخرجون وزي به دا ټول الفاظ د خبر او د جدیث په مناسبت کې ته ذکر کړ قرآن شریف کې چې راغلی نو دې سره د مسالې سره تعلق نشته دا اکثر الفاظ امام بخاری ویلو نو طالبانو په حاشیه کې لیکلو نو با جوړ مولا کنو مولا دن نکرمتن تیرا دی واس تا ګوره پر حضور مبارک ټول په قبرونو کې یو ځل واس کړل علی سے بھئی کنا فی جنازت فی بقی الغرقات من جنازه کې په بقی الغرقات کې بقی الغرقات د مخبره د مدینه منوره د مخبري نوم ده بقی میدان ته غرقد یو بوټه د کارکنې پشان زیار زیار ګلونه کوي زمونږ زمانه کې و د خدیجه الکبرا د دغه نو حلیمه سعدی په خبر ولاړ او بازه کې بوټي د کار کارکنه پیژنه زمونږ طرف ته کارکنه دا غرخن زیړ زیړ ګلونه کوي د کار ازریدار دغه بوټي هغه ته بخیل غرخن وایي په بنگلو دوکه نشه او په دې هغه دوکه نشه بیا وای سر مبارک یې راوچت کړ وما منكم من احد او قال ما من نفس منفوسه الا كتب مكانها من الجنه حضور وای د هر انسان یا هر نفس چې جاندار دی دا غزه لیکل شوی دی په جنت کې او په نار کې او دا لیکل شوی چې دا شقیل او کسائل دی ازل کې لیکل شوی یو سړی وی قربان چې لیکل شوی دی نو به ځان سره خواري کوم افلا نتکل علی کتابنا پاغه لیکلو باندې به کفایت وکړه پاغه به اعتماد وکړو چې څوک شقی خو زیبت وزخته نو حضور په پیشه چې سه برسې لیکلي شوي دي نو خوارې سه لګاو خو سپېره به سپېره کېږي او بختور به بختورې نو حضور ورته وایي اما اهل السعادت سعادتیان چې دي فیسرون لعمل السعاده دوی به اسانول اسانول شي عمل د سعادت دا څه نه وي چې عمل د سعادت د دوی لپاره اسانېږي ندوی باسانول شي د عمل د سعادت سعادت به دوی پسې ګرځي لکه موسی علیه السلام وایي حقیق علی الله قول الله الا الحق دا حسر د ذات ته په صفت کې دوی به اسانول شي د عمل د سعادت د پاره سعادت به طالبي دوی به مطلوبي نه سعادت به پسې ګرځي نو سائل دا تپوس کی چې لیکل شوی دی نو بس مغه برا رسی شقی بل شقاوت دی تزي سعید بل سعادت دی تزدان سره وجنو نو حضور ورته وی نه عمل کړي سعادت به سعید پس منډه وای او شقاوت به شقی پس منډه وای یعنی سعید چې لیکل شوی سعادت به ورته اسانیږي کوي به د سعادت کار او شقي چې لیکل شوی د ته به شقاوت اسانیږي کوي به د شقاوت کار دا جواب مطلب څه دی دا ګوره سوالات به درنه کوي خلک دا جواب خلاصه دا ده چې دوه مقتضاګانې دي یو مقتضا د ربوبیت او د الوهیت ته دویمه مقتضا د عبودیت دوه جهانه دي یو عالم بالا دی او یو عالم مشاهده دوه ذات دي یو حضرت الله جل جلاله یو انسان دی خدای د خپل ربوبیت په تقاضو سکارونه کوي چې آیت تقدیر وای دا د خدای کار دی په عالم بالا کې لیکلی دی دا شقی دی دا سعید دی مونږ د دې جهان سره تعلق لرو مونږ عبادو مونږ په خپل مقتضا عمل کوو په مقتضا د عبدیت نو مقتضا د ربوبیت لپاره به مقتضا د عبودیت نه پریدو هغه داسې عالم دی چې زموږ د حس نه بالا تر زموږ د علم نه بالا تر هغه سره زموږ تعلق د ایمان دی مونږ خدای په دویم جهان کې پیدا کړیو چې دې ته عالم اسباب وای مونږ خدای نه نیو خبر چې ته شقی لیکلی که مونږ ته پیغمبران راغلي مونږ ته خو کتابونه راغلي مونږ ته اوامر او نواهی راغلي دي مونږ عباد یو مونږ به په خپل مقتضا عمل کوو خدای په خپل مقتضا عمل کوي دا مقتضا د ربوبیت لپاره به مقتضا د عبدیت نه پرېږدو دا خدای کار دی دا زمونږ د اختیار